وتکلف القیاس دا باب د په بیان دی هغه شی چې هغه شی ذکر کول شي زنانو څه شی ما یوز کړو په دې باندې ما یو کړو ولا هغه شی چې هغه بار لاړ شي دا شی د شی د زم د رأی دا او تکلف د قیاس ده کنه زم د رأی او تکلف د قیاس دا زنا حالا کیوئی کنا چه دا امام بخاری صاحبا پا دی رائے بنده و پا دی قیاس مترد کو مانا دا ایده تردید کو کنا چه رائے و قیاسی چلاول چه دی دا ندی ٹک دا ندی ثبت ندی رو خو اصل چه دا قیاس سره کنا قیاس دا دوا قسم دا یو هغه قیاس ته مثلا چې کوم اصول له قیاس ته پر وځ شوی دی په هغه اصول باندې ټیک وی کنه ټیک وی کنه او یو دا چې مثلا چې پیغه اصول باندې نه وی پیش کنه شه دا هغه کې اسو شی چې دا پیغه اصول باندې نه وی پیش په باندې نه وی برابر اته فسید قیاس ویل شي کنه دا د فسید قیاس سره دا بیا داسې قیاسی چې دا د نس په مقابله شي کنه بیا نس په مقابله شي او قیاس ته کینده کنه خود یې نه دا ټیک کنه دا فسید قیاس نه را اصول دی خپل ور پر شرایط دی ور پر کا شرایط او اصول ور پر برابرۍ په باندې پی پی دا صحیح که دا استا دا رو دی دا پا قرآن پا حدیث سر ثبت کی استفاعت برو یا اولی الابصار کنا و دا آرنگی چی کم دا معاذ ابن جبر صاحب چی رسول برا که من تلغلو وی دوی چی بتشی بندی پیسا دی که وی چی پا قرآن بندی وی چی پا قرآن شدی وی پا سنت رسول اللہ بندی پا پیشا دی اجتهد برائی کنا بیا دای دې چې کیم رسول مبارک سو ورته خدای حمد ثنا صفات کې بیان کړو دې باندې چې الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب ويرضى کنا دا دې کیم نه کنا مدح وکړه کنا یو کړه مدح دنه قیاس دې کیم نه صحیح قیاس دی او ثابت ته خدا هغه قیاس صحیح کنا چې هغه د اصول موضوعانه خلاف وی کنا شریعت یې نه وی پر فساد قیاس وقول الله او دا باو دا بیان دې کول له الله پاک لوی شي چې ولا تقفو ما ليس لك به علم ما ور پسې کېږه په هغه چار پس لیس لکا به علم چه نوی تو په هغه بنده علم کنا مطلب دا دا چه که علم دی وی په بنده دی وحی نا خو ٹک تو که دی وحی طرفا نا دی علم نوی په بنده دی قرآن دی حدیث نا دا بیا رایا دو دا بیا قیاس تا بده پس مگر پس کیلا کنا شا نو بیا دی اچھا جی ولا تقه ما لیس لکا به علمنا کنا خو بارحالا دا چه قرآن و حدیث پیوشی شو موجودی ٹک تو کچر قرآن و حدیث پا یوشی شا موجود نوی کانا شا قرآن و حدیث شا حکم نوی کانا شا بیا دا غا قیاس دا کانا دا علم دا دیتا بیا ما لیس لکا بهی علم نشی ویل کانا شا وابي قال حدثنا سيد بن طريف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح وغيره انا بن اسود بن عروه رحمه الله قال وروا سيبري حج علينا عبد الله بن عمرو كان حج علينا حاج وکړلو په میر باندې سمنا تیر شو په میر باندې عبد الله ابن عمر سے په حال له کدرې د دې چې دای حاج کریم کا وکړه حج علینا حجی تیر شو په میر باندې عبد الله ابن عمر سے معنی عبد الله ابن عمر سے په میر باندې تیر شو بدا سره عبد الله باندې تیر شو دای حاج کریم کا فسمعته یقول بمور بدل دنا چې دا ویل چې مارګدری د رسول مبارک نه یقول چې ویل یې دا حج دا خبره وکړه دا مو چې کیم ده کنه بیان کو حضرت عائشه ته هغه حضرت عائشه چې بی بی د رسول مبارک تو ثم ان عبد الله بن عمر حج بعد بیا عبد الله بن عمر صاحب چې کیم ده کنه حج وکړل ورځ کې دغه کول نه کنه شای ورځ کې دغه حج نه کنه بل حج فقالت یا ابن اختی بیا چې کله عبد الله بن عمر صاحب دوم بل حج ته لړو کنه بیا فقالت بیا حضرت عائشه متول ده اور واسه بی چې ابن اختی اخری دا عروه صاحب د اسما بی بی بچایو کنا و اسما بی بی خود حضرت عائشه خیر وکنا دا د خود د خوریو یا بلا وخت یو خوری ان تر عرب د لا ورش منډه په طرف د عبد الله فاستثبت لی منه کلا کر دا کا موتا د دنا الذي اغه حدیث حدثني عنه چتو بیان کړو موتا د طرفنا بالکل سو کنه تکیم حدیث ته د طرفنا بیان کړو پشان کنا کنا مثل دے اے دے قدم مخ سے بیان کرا ہو مطا چی کیم دا کنا احکیم حدیث بلکل لے غی پا مثل مندر دا بیان کو سو تب دیدی انا بشر وست فاتیدو عائشت رضی اللہ تعالی عنہ زویرہ بحرت عائشت فاخبر تو خبر میں رکو دیتا پی غی الفاظ سرم فعجبت بیوتا هریونا شو حضرت عائشہ چی عجیبا حفظ اخلائی ورکڑی دو ولا یو کل مخشه بکی میں الفاظ سره چی بیان کرو په غیر الفاظ سره بیا ورته بیان کو بالکل اس ګړبړ نه دا بیان شوی ولا وقال الحر ده شوی چې والله په خدای مې قسم لقد حفظ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر چې دا د ټیک یو ده کړل بالکل دا دوه دغاس وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابو وائل رضی الله تعالی عنہ اعمش ته ویل دي چې مو پښتنه وکړه د ابو وائل نه سال ابن حنیبیہ سیفین تا حاضر و جنگ سیفین تا کنا بیا دا جنگ سیفین تا سال ابن حنیب ہوئیلا بیا دا سال ابن حنیب سو کنا شا ایده جنگ نکلو کنا جنگ نکلو کنا شا او دی مثلا دی تا دا مثلا لی دا شو چه تا پا دی جنگ شو شرکت وکا کنا تا پا دی جنگ شو جه کم دا کنا زود دخل کا کنا شا دای پا جنگ شو دخل دا او خال کې چې کیم ده کنه رایا داوا مثلا نه د متعلق کنه شا چې دا خدای چې کیم ده کنه د ګناه چار کو چې دای چې کیم ده کنه په دې جام شه نه حاضر دي کنه حال کې دا رایا وا او دته دا رایا ور کوله چې تا په دې جام شه حاضر شي بیا دوی ته وویل چې کیسه دا څه چې بده خپل رائے باندې تهمت ولګوي کومو باندې تهمت ما لګوي کنه بده خپل رائے باندې تهمت ولګوي کنه شه او ځان د رسول مبارک امر نشرت کوي کنه د رسول مبارک امر نشرت کوي کومه دا واصله رلا چې د رسول مبارک امر مراد کوي شو بیا مو چې کیندا کا رسول حدیبیه په مقام باندې کنه د چې د رسول مبارک امر مې ورت کړه وا کنه زه په صلح شنو شریک شو کنه شا نو بیا دې صلح حدیبیه په مقام باندې هغه کافر قریش او مسلمان رسول مبارک صلح سره وکړه کنه وکړه صلح و و صلح ده مسلمان ده مزاج و طبیعت نا خلاف پا کانا و خلاف کانا شا و ده صالب نه هنه بیه چه خمیر ده مزاج نا خلاف پا خود رسول مبرک حکم و ده رسول مبرک امر و کانا یا که مو دا مخالی ده چه ده رسول مبرک امر مرد کوائی شوا بیا مو ده صلح و ده ایده پا مقام من ده رسول مبرک امر رد کروا و صلح و منو من لی پا جان سوی زشاریک شوا و کانا جان می وکروا په رسول برک امر چې کیم ده کنه هغه نشرت کوي کنه چې نشرت کوي اې دی وجه نه دا جنگ سره شرکت نشه کوي ځکه دا مسلمانې پر مان سره جنگ نه کنه اې مسلمانې پر مان سره یو طرف نه معاویه صاحب د حضرت ارشاد او بل طرف نه چې کیم ده کنه حضرت علی صاحب ده کنه دا زجه کیم ده کنه نشه بده شي شریک وي په خپل رائے باندې تهمت ولا کوي په مو باندې تهمت مالا کوي کنه قال سال ابن حنیف یا ایها الناس خلق اتهم رأیکم علی دینکم تهمتی تهمت ولګوي تو سه پرایا خپل باندې په مقابله دغه دین دې تو سه شکانه شا په بیره کنه په مقابله دغه دین خپل شه ای دین په مقابله شه وای دې تو سکه موي دا کنه دا خپل رای باندې چې کیم نه کنه تهمت ولګوي لقد رأیتنی او په تحقیق سره چې کیم ده کنه مو لیدل د زون لرا یوم ابي جندل دا یوم یوم یوم الحدیبیه ده ورچ او یوم ابي جندل ده ورچ دا صلح دی په کیمه ورځ باندې وشو کنه دا صلح په دې غیر ورځ باندې ابو جندل له کفر نه خلصت چې کیم ده کنه او مسلمان شو رسول برکت راغلو کنه رسول برکت راغلو او رسول مبارک چې دا رسېدو دا چې کیم ده که نه یلا سړیا ورپسې وي که نه وي ورپسې سړیا ورپسې وي که نه شه چې دا مې نه روپه د تولاو در سره کړه دا مې شته روکه که نه شه بهرحال رسول مبارک ویر کړو که نه شه ویر یې کړو رسول مبارک چې ویر یې کړو ډېر یې سور سینه ته ورته وکړل مسلمانان ورته وویل چې ما ورته وایي چې نه ملا اوس که نه مسلمان خو یوه خبره وي که نه شه داغه ځوند دراو ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلی الله علیه وسلم لردته کچرم مخردا ده ضرب کا امر د رسول مبارک لردته مو په دې ورځ باندې رسول مبارک امر کړه وکنه شا خو دې دې مخز چیرې وینا چې رسول مبارک امر چې کیمدا کنه دا زو رد کنه شا یعنی په دې ورځ باندې مان دا رد کړه امر چې کیمدا رسول مبارک په دې ورځ باندې موضوع انداز لیدلا دا چې کومو د رسول مبارک امر چیرې رات کوای شو به مې په دې ورځ رات کړه وکړه صاحب خو نو شرط کوي دی وجه په دې ورځ باندې درس کړه کنه بیا نه یې سره میرات وما وزان سيوفنا على عواتقنا او ندی یشی مشتیرا خپل په یشیا خپل باندې سوی چې مسلمان تیر وروخلی په یشیا باندې جنگ دې پراکشیر دی کنه مگر دا هم یې چې دیو چې میر مسلمان چیر کې له خص کې دی دې تیر په سبب سره خدای پاک نشتا سہولت رو کړه دا اسونی رو کړی دا فتح رو کړی دی دې تیر په سبب سره او دا به یوم سپین په ورځ باندې فتح نه حاصل دی دی وای جنا سګړ بردا په دې کیسه شګانا صاحب نو بیره وما وزار سيوفنا على عواتقنا وندي سمشتيرا خلو پر ريا خلو بنده الا الى امر البتراب دي بچاره دا فکر یو دی اونا چه گبراو کوی میز لرا آغا کار کنا دا دا گبرا حق ولا چاری الا اسحلنا بنا الا اسحلنا بنا مگر سنیر و سنیر دی دی تیر میشت الا عمرن پا طرف دی اغی چر نعرفو ہو چه میش پیر دی اغی لرا کنا مگر فاقا آغا امدادینا کنا و آسحلتینا اغی طرف بندی میشت دی تیر سنیر و سنیر غیر هذا الامر غیر دی اغی امر ندا یو دی سفین ولا امر صدا کنا په دې سره نه مسلمان تیرا وخسری فاسونی نه درو وسلی بلکې پیرا مشکلات سے واقع دي کنه شام نو به دي قال اذا اعمش ویلی دي چې وقال ابو وائل ویلی دي ابو وائل صاحب چې شهید تو سفین زه حاضر شوم سفین تا هو بعثت صفون صفون صفون هغه ته ویل سفین هغه ته ویل کنه ډیر بالا ورځ و دا د سفون کنه دا سفون ولا ورځ چې وکنه دا ډیر بالا ورځ و دا ځکه چې مسلمان په خپل مشه جان کنه قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله ویل دی امام بخاری چې اتهم رايكم څه مطلب دی دی یقول دا څه ته ویي دا ابو وائل دا دا سهل ابن حنیف چې ما لم يكن فيه كتاب ولا سنتنا کنه ما لم يكن اتهم رأيكم تهمت ولا کوي ته سي پرايا خپل باندې سمانه ما به غره باندې لم يكن فيه كتاب ولا سنت جي پېښه نه کتاب موجود دي کتاب نه ولا سنت په موجود دي دا سره قائم وي به باندې تهمت ولا کوي ولا ينبغي لو ان يفتي ولا مناسب ده پر جي فتوا ورکو په دې رايا سره چې نه قرآن سے ثبوت وی نه په حدیث سے ثبوت وی دغه مجرد رائے وی کنه بیا دې کینه بدر سره فتوا نه ورکوي باو ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألو یسألو ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألو مما لم ينزل عليه الوحي فيقول اغا چه و رسولم برا که دنو پشتنا وکلا شو مما ده اغه حکم متعلق لم ينزل عليه الوحي چه نو نزل شوی ده اغه حکم متعلق پا دبون ده وحی ادا چه حکم متعلق بی چه رسولم برا که پشتنا وکلا شو فيقول بی عدوه چه لا ادري زهونه په پیږه کنه اچھا جی مخش جی کم دا کنا دا لکه مثلا دا آیات دا کنا شان لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کنا تو بھائی سلاو کی جکیم دا فرمان لخار کسی جکیم دا پیغل سر چکیم سو خدای دردی دریدی توستا یا خدای دردی دریدی یا دا مثلا زنا خلق دینا چې کیم ده کنه نصف شي کنه بما اراک الله هغه چې د لیدل استخدای په ګرامره چې خدای واحد تر رسلی وی نفس دې تر رسلی کنه پیر سره پیسې لیکه کنه دا معنی چې په خپل رائے سره پیسې لیکه په خپل کیا سره پیسې لیکه زنا خلق دې غایت دا مطلب بیان کړل تو سید احمد میری چې دا ما اراک الله صدا کنه دا پیغه منصوص پر نه خاص کنه شجحه مخه منصوص توی یا منسوس وی خدای واحد ده بند لرزه دی وی یا مثلا خدای در غکړه وی مثلا خپل اتحاد دی وی چې کیم نه کنه خدای پاک دی ورایا کنه په ورا باندې ته سیخ کړه وی چې کیم نه کنه شان سوچ مې دا کنه نس نوی موجود دا به مارا کله شر دی می کنه شان اچھا جی وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح فسکتا یعنی روح متعلق یہودی پشتنا دنے کریے وقت فسکت حتی نزلت حتی نزلت الآیت کنا آیات پر نزل شو کنا ویسلون کان الروح وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنقذر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مرست جابر سوي چې به مرشو فجان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعودني رولو مد رسول الله کی عیادت یې کړې مدایو او ابو بکر صدیق صاحب او هما مشیانه ودی دوه سره بشیر روان فاتانی بیرول رسول برک مدو وقد اومی علی بوشیر ولی مون فتا وزا رسول الله صلی الله علیه وسلم برک داسو کو ثم صب وضوءه بیا و چه اول تالک را ده یبدا و صاحب بل علی فمو بنده کنا پمر تالک فافقت بی زبیدوش کله بیدوش فقلت مت چه رسول الله یا رسول الله وربما قال سفیان او ډیر ور ویلی دی د سفیان ابن عینه په حدیث شه چې فقلت ای رسول الله دی یا رسول الله په ځای باندې ای رسول الله رغلا ده کنه ای دا حرف نه ده کنه لکه یا دا حرف نه ده کای واق دی فی مالی سرنګ یو فیصله وکړه په مولا خپل شي کای با اسنو فی مالی سرنګ زو وکړه په مولا خپل شي قال حضرت جابر سو ویلی دی چې فما اجابنی بشیء انا دا یې رسول مبارک مغلا شو به ته سره جواب یې نکړو حتی نزلت آیت المیراث باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته من الرجال والنساء مما علمه الله تعلیم ورکول د رسول مبارک امت خپل ته هغه امت کې کسړی وی کسړی وی سړی وشته ته تعلیم ورکول د اغنا چې خدای ور وساوی دي دتا د اغ تعلیم ورکول لیس برائیا ولا تمثیل دا نه رایا دو او نه قیاس ته کنه تمثيل قیاس مطلب ده دا رایا او قیاس نو خدای کې سره ورساله دي چې هغه امت ته ورسایي دا یا دا رایا نه دو قیاس نه دا کنه بلکه دا لکه نصوص دی کنه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو عوان عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الازباني عن ابي صالح زكوان عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد سيد جاءت امراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ولل وكل سړی فاتاهن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلو دي رسول فعلمهن مما علمه الله ثم قال رسول الله برکته چې ما من كن امراه نرته ته سن ایو سره تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثه چې دوه ولدي وتا مقصد زونا خپل اولاد خپل نه درې کسن الا کان لها حجاب من النار فقالت امراه منهن يا رسول الله اثنين کدوا ولا ذل قال ویلی دی دی روی چې فعادتها مرتين رو پاس کوی دی شذه دا غسول دوا ورا پر وفاس کو دا مسئلہ دوا ورا پر وفاس کلا ثم قال ان نفس رسول برکته جو وسنین وسنین وسنین یا دوا لا شلی دوا لا شلی دوا لا شلی غدا غا حکم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي امشي يو جماعت مو دي امت ظاهرين غلب وي دي يو ثبت حق بند کنا ای حجت و دلیل پر حد سره و دی غلیب بی که ما تا پیره کانا شا سیک وی حجت و دلیل پر حد سره نو اشیبو من غلیب کدائی وهم اهل العلم و حال لا چه دی بی دی اغی اهل علم نکانا دی اغا اهل علم خلق وابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزور طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم امر الله حتی که جروشی تا امر ده خدای پا حال ده چه ده یو غلیب بی بیلکل کانا پا مخالفین بنده اے دلیل پا لحاظ سرا حجت پا لحاظ سرا قیامت پر وابی قال حدثنا اسماعیل عن ابن واب عن یونس عن ابن شعب قال احبرني حميد قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في دين وانما انا قاسم ذو بشين كان ويعطي الله ورقول خدای کو کنا ولن يزال امر هذه الامه مستقيما مشاوي امر دغه امت بربار معنی پسیخه وی حتی تقوم الساعه او یاداز له حتی یاتی امر الله عز وجل جنا قیامت پر باب قول الله تعالی یا باب فی قول الله تعالی او یلبسکم شیعنا دا سری کنم دم شیف شیف او یلبسکم شیعنا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد چې نزل شو رسول الله برک من هدايت قل هو القادر بتوبيه چې دا الله پاک چې دا واس لري کړه علا پدې باندې ايبس عليكم عذاب من فوقكم چې رولا به پتوس باندې عذاب د پوسه طرفه نه درون در باندې مقرره کو قال رسول الله برکو چې اعوذ بوجهک یا الله ز پناه غوړم ذات کې تو سره دې له پوس سره عذاب او من تحت ارجلکما یا لون یا د شی تو سره کیس په مزه کوم د مینې نه د شاخ کنه شا یا زکه باندې ژوند دي سیر کو کنه شا قال بیا رسول الله برکو چې اعوذ بوجهک فلما نزلت دا خدوا قسم یو پوسه طرف نه عذاب د خدای طرف نه ورشي دا به ټول تبا کوي یا لون یې تر پر عذاب در باندې روشي ژوندۍ مې کوم ځکه سیر کو دا چې کنه ټول تبا کوي دا سخت غدي نه دي کنه او یلبسکم شیعا یا سره ولړی تو سه په مختلف ټلې او په ګروپې شه دا عذاب د مختلف مسلمان شه اختلاف سره روشي ويذيق بعضكم بأس بعض او دې روسه کې خدای پاک زنا دې تو سه تا عذاب دې زنا نه را ویری کنه سره مړوي دا یو لوی حساب ده کنه شا دا یو لوی حساب ده خو دا دوا اخري عذابینا سری او یلبسکم شیئا و یذیق بعض بعضکم بعض بعض دا دوا عذابینا لسکی حالت کی کنه شا ځکه دې دې سره د امت ته ټول استثال او بنیاد یې نه وو دي او چې خدای طرف نه عذاب ور دي می پوسن ور دي می الون دي در دي می هغه د وجه نه خو ټول بنیاد وو دي کنه شا نو بیا دې اچھا جی دا چې کله نظر شو قال رسول برکوي چې هاتان اهونو او ايسر اهون یې ولا دا ايسر یې ولا دا خرید و شدید اهون دی یا ايسر دی دا خرید و سون دی لشي کنه ځکه دې سره به بنیاد به امت نو دې خان زمينه هو بنیاد نه سره او دی ولا اول د خدا سي دې سره هو بنیاد و دی باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين چې مشابه کو اصل معلوم اصله معلوم بی خو حکم یې نه وی واضح خو حکم یې نه دا معلوم اصل خو حکم یې نه دا واضح دا مشابه کو به اصل مبین دی هغه اصل سره چې هغه معلومه وي خو حکم یې بیان کړا شوی قد بین الله حکمها چې بیان کړی خدای په حکم دی هغه اصل نو ویل او استو دا بل اصل سره مشابه کړو ویلې لیفهم السائل و دې پر چې په باندې پوي شي د پښتنه کوي ان کا چې چا پښتنه نه کوي چې اپ باندې پوي کې کنه اې دې پوي پر به دا د دول اصل کې د دې تر وړه دا حکم یې نشته دا د ابل اصل سره مشابه کړو وتا چې هغه حکم باندې شو دا چې خدا دې دې غوته دا دا چې اصل شو یا څه شو ها اچھا جی وبه قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال احبرني ابن وابن عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان عربيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي حتي سرائيل رسول الله فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود اي مشرق تير بچاي دي غولا واني انكرته زه ناشنا غنم دلاره چې دا د مونږ نه ده ځکه زه خو سیر سپین سرای نه تیر خو نه یم کنه شا او دا تیر دا دا سره بیا مونږ وشو کنه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته چې هل لك من ابن تو شور شتا قال له تو چې نعم قال رسول الله برکته او چې فما الوان رنگینا څنګه دي قال له تو چې سره دي یا رسول الله برکته او چې فهل بیا من اورق ایا پیغه شخړا شتا کنه شتا قال له تو چې ان فيها لورق پیغه چې کوم خلاص تا بالکل کنه شو ورق د جمع د اورق تو کنه قال یا رسول الله برکته او فرمایي فانا ترا ذلك جاء نزاها دا مر سکولوی زون تا کنا آی زون در سکولوی آنا غور نکول چره رنگ یا ٹر نکول رنگ کنا شا آغا چره زون در سکولوی قال رسولم برکت او فرمیرا چه او کدای دی که تو پا غور ٹر نکول شا یونیم تیر تیر شواوی آغا غلا شواوی غلا شواوی پا دیل مسیح کلسی سے جی کم دا کنا جواد شواوی آغا دا تو زیائی صدا کنا شا Hmm. ولعل هذا عرقن کدای چې دا غرق وي نه زه چې در ارس کولا وی دی کله رسون تا کنه بهر حال دا توبه چای دا ولم يرخص له رخصت نکړو ور اجازه نکړو رسول الله رضی الله فعل انتفاء منه فنفي کوله دی ولد چې زون نه کنه چې زون نه نفي کو کنه دا نه دا رسول الله رسول ته وکړه دا من شبه اصل معلوم یو اصل معلوم دا مشبه کړو دی اصل مبین سره کنه دی واضح اصل سره کنه نو دې دې سره مسلمان کله دا به شو نه چې کتاب وځه چې کله دې دا دا نه پلانې کې څه یو راګي یې کنه دا مثلا یې راګي خدا وا چې ته څنګه مریض دا نه غیب حکم شرا کنه وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو عوان عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج امام بیر دا نظر من لو جدو حج کو فماتت قبل ان تحج جمرا شو مسجد حج ابا حج عنها زه حج کړی چې دې درغه نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم حج عنها راي دې بده مې خبر کله وکانا علی امک دین ان تجربه مرد ته باندې قرضا دې بنګونه اكون ته قاضیتن ایواز ته پر کوین کې دې کار دې کرے او پر کوین کې قال دې ته جناب ادا هم معلومه کی ساز دا هم خدا ودا پر کولا قال رسول الله برکته او فرمی چې او قصو یا اقصو جمع سیغار ولیدو وحید مرتبه خطبه سیغار ولیدو کنه اقضی باب مجا فی اتحاد القضائے دای سینو سا قضات رو غلی دی باب مجا فی اتحاد القضات کوشش کل دے قضیونے تو بیرے کنا کوشش کل دے قضیونے تیشے کوشش کل فی حکم ہے پیغه حکم کله دې شي بما انزل الله پیغه شي سره چې کوم شي خدای په کنه نظر کړه خدای په کوم شي نظر کړه کوشش وکړئ دا به په موږ حکم او فیصله وکړي لقولی تعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ویره نه کو خوش ظالم ګرځي بیا خو کنه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في وباب ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم یا دا سو چې و مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما ثکړي د رسول برک صاحب الحکمت دې چشتن د علم هینا یقضی بها سوات کدای حکمینا کو بها په دې حکمت سره په دې علم سره و مشاورت الخلفاء و مشوره کل خلفاء و پشتنه کل خلفاء لی اهل علم نکانا چه دی دی اهل علم سر مشوره کو پشتنه وینا کل حکم دی مسئله متعلق وفي قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم عن ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سيري قال صلى الله عليه وسلم لا حصر الا في اسماعيل نشتا محمود دور دل نشتا محمود زوره دل محمود اگر تا نشتا الا فسنین منگر پا دوی کسو نشت معنی دوی کسو نشت رجلون یو خاغا سرائینا اتاه الله مالا چی ورکو تخریبک مل فسلته علا حلقته فی الحق بی مسلط کو خریبک دلرا پا ختمه ولی و پلا گولی وی دغی مل چی پا حق شی گنا چی پا حق شی حلو کوی ولا گویه ای دیر ساری تا بیا کوسن وریده یا کانا دا بلکل لائکا دوی دی چی بتا وزا وریده کانا واخر وبل سره هغه لا تاه الله حکمت چې ورکړی د خدای په علم وهو يقضي بهذا فیصله کو په دغه علم سره او يعلمها خلق دا چې کینه کنه روشای ٹھیک شو یعنی دا رسول برکمت خو کړی صاحب الحکمت کنه هنا يقضي بها ويعلمها ولا يكلف من قبله کنه وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن ابي عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن املاس المرأة پشتنا وکړه حضرت عمر صاحب د هغه املاس المرأه په باره شي املاس المرأه څه دی چې اسقاط ته ویل شي چې ولد وتري کنه لغه سي چې جنین ګړې نه وتري چې کیم نه کنه او سیګ ول سي کې وای ګړې دا بیا چې کیم جنین مړ وتري کنه بیا په دې متعلق یو پښتنه ده کړه چې په دې سره رسول مبارک خبره چاته معلومه ده چې اثر ودلې دي کنه دی اړه دي کنه سال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ عن املاس المرأة الاسقاط غسد نواهی التي ودا صدا اغسد يضرب بطنها چوواله کی گڑا دے دے فطر کی جنین جوت رہی دے جکیم دا جنین بڑ فقال حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شین کیمیتو سیر رضی رسول مبارک نبدیش سشایان یعنی په دې کې املا سول مر آسه غرا ده کنه چې دا چاوالي ده غړې تا جنین یې مړ وتر یلو په دې وایي کې من سوځي به غرا په وجه به غرا سوې چې مرای ده وینځل فقال هر عمر سوې چې لا تبرح چې جدا نشه دې نه حتی تجیانی بالمخرج هغه شی یو کړه مسله په دې باندې چې انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول دا د دې رسول مرګ چې ویلي فيه غره عبد او امر تابعه ابن ابي زناد عن ابي نوره عن المغيرة رضي الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكما هذا خاوه تو سے جے کیملا کنا ور کو سے کے جے یو تبے دوریوے کے دی طریقے دے اغه کومے دے اغه امت کان قبلكما چاپر شوی دی مخشد تو سینا و حلق شوی دی مخشد تو سینا اے طریقے نپرر دی متفاتلو ہم خان اگا بطریقے بس تو سور پسی کھیر دی کنا شاید سیتی آکو مینا یہود نصرہ دی کنا شاید وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها نکه امیری قیامت یعنی حتی که چه شریشی امت مو حتی تاخذ امتی حتی که چه روان شی امت مو بی اخذ القرون قبلها پیغه لیار دی غتللی دی اغه پیڑی چه مسلی غلی امت نا تیر شویه دی کنا فلیار دی اغه تللی دی اغه امتی دی اغه تلی چه دی مو دی امت نا مخشی تیر شویه دی اغه فلیارو دی لیمی شبرن به شبرن دویش تو دویشو گاز تو گاز الکل چه کم نکنه دیرا نده خطو کیش فقیل آوش یا رسول اللہ کفارسن و روم لکا فارس خلق و روم خلق داوش ہے قال رسول اللہ برکو فرمیل چه ومن الناسو الا الا ومن الناسو سیکتی بیر خلق نستا بیر خلق الا اولائک منگر دا خلق دا دی فارس و دی روم ولا خلق کنا دا بیر مرادی دا قیسر و کسرات دی کنا شا دا خلق دا مراد ده کنه دا اده پلی یار بنده وی تو دریمی بلکل ویخ پل وی داخ پل دار گوتا پل گوتا کنه اده کنه جه کم ده کنه تو سی جه کم ده کنه نپره که ریستا وابی قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن صنعاني من اليمن كان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب کچره دی ور داخل شي وي هغه غور دې سم سره تا او سم سره دی چې غور کې دی کچره دا يهود سره سره مخ سره وخت ور داخل شي وي هغه غور دې سم سره ته تبعتموهم تو سه ته به دیو کې دی کنه په دې شاه مطلب درو په دې څه فائدہ شاه هه په جناو په دې باندې رسي چې نه له خلک یې ګمراه کړی وي کنه دې سبب پر ګرځول وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا على عمرو بن عبد الله بن مران مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سے ویل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس من نفس تقتل ظلما نشته یو نفس چې کاتو کې شي په طریقه د ظلم سره الا کان علی ابن آدم الاول منگروی پیغی بچی اولینی دی آدم علیہ السلام ونی کفل منها بخرا ایدیغی گونا دیدیغی نفس کنا وربما قال سفیان من دمها کفل منها پا زیبن سوی ولد کانا علی ابن آدم الاول من دمها کنا دیوین دیدیغی نفس کنا لانه سن القتل اولا ذکر ایده طریقہ دی قتل ایشی دا والا کنا شک فیک چه بعد از ریکارد شیر دی کنه شا بس گناه جه کم نزتا وینا ویدی دی اگه گناه چه سبر خبر پیغه طریقه ونی بابا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا شید ذکر شرد رسول براک کیا سخیدہ من اتفاق اہل العلم وحض علیه و آغا شید چه ورته زول کرا ورته زول کری دی رسول مبارک پیغی شی بنده چه آشای تشای دا من اتفاق اهل العلم چه آغا اتفاق دی اهل علم دا اتفاق دی اهل علم وما اجمع علی الحرمان واغا چه جمع شوی پیغی بنده حرمان سمانا اهل دی حرمانه حرمان سیک دی مکہ مکرمه و مدینه منوره دی مکہ مکرمه و دی مدینه منوره اهل چې په کې شی به سره جمع شوی وي دې ته سویل شي اجماع ته ویل شي کنه دې بیان وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شيء كذا بها في المدينه المنوره من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحضرون برسول الله كيف زي الذي تيغ زي رسول الله حضرت شو عليه كان نو بيد دا مدينه منوره شي او مهاجرين ته حضرت شي انصار ته حضرت شي ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء العربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاء فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي لوړ او ته د مدینه منوره نه دی هتی خپل یې بیان کړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما المدینه کلکیره تنفي خبثها وتنسع طيبها یا وینسع طيبها کنا خلیل ګرځي بیا هغه طیب د مدینه منوره کنا انو دا دا ویلې دا د مدینه صفات په دې شي کې کیم نه کنه ورغلو کنه مدینه منوره صفات کې کیم نه کنه په دې شي ورغلو وابي قال حدثنا مسلم بن كميل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس تبلي ده حديث مقصد الشهداء كان عبد الله بن عباس تبلي كنت اقرا عبد الرحمن بن عوف بوزه كيم ده كان كمو کلا د دې وخت د یو سړی د ورو ځای کې ځای ورته وکړه واده د غوسه دی د دې وجه امیر المؤمنین کنا حضرت عمر ته کته حاضر و امیر المؤمنین ته کلا اتاه رجل چروغلو د یو سړی فقال ای سړی ته چې ان فلانن یقول لون کای دی چلو ما د امیر المؤمنین کمر شو چې امیر المؤمنین بیا خو بل امیر مقرر کې لبا یا انا فلان امیر بیا کو کې پلان کې سره کنه ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا قال عمر عمر صاحب وویل چې لا قوم ان العشيه زخام خدر خلق ته ودا ودا روشي زوګه خلق ته خطبه وي په دې خطبه شي چې کیم نه کنه د کیسه کم فاحذر هؤلاء رد دروان ان دا جماعت الذين اغ جماعت يريدون چې دې ردا دوی دې ته ان يخطبوهما چې قسم کو دې خلق نه په دې کوړې باندې چې خدای په دې ته ورکړي نه دی ولې په زیرا نصیب کړه نو ویره چې دې جوړ راو قول تو عبد الرحمن چې مو ته وې چې لا تفل صحیح ده اسمع کا ما داوی کوم ناشه خطبه ما وی اجه کله کنه ځکه او چې دا دې خو خدای مخلوق دې مسواله له حایدا خدای دې حافظ دې بنده ولا خلق ورو غلا دا خدای جهلون دې نه پوي دي خدای دې را دې ته مې نسو دا دې نور دې ته کې سره دا وروي یو دا دې راځي دا ترافه دې کې دا کې ساده راځي رعاه الناس دا کنا مسلم دی حج دا دار جمع کوي اگر ردی خلق کنا سا ردی خلق کس کو نه غو نه خلق تا کنا آبای دی کیندر جمع کړی دی و یغلبون علی مجلس کواغا کنا غلبا کو پیغه مجلس ته تو بنه تو چې کلام مثلا خطبه یې تو دا هو در نږدې دا جهلون خلق دې خو دې نږدې دا نه پویا خلق کنا دا کیدا ډیر دی کنا سا فاحاول ذلری دینا ده فهم هل اده وجه ندش کی جکیم دکن حرام مکا او محلت ورکا ده کسی تا فی الحال یمکا حتی تقدم المدینه تا حتی که چلوٹ شت مدینه منوری تا چه دار الحجرت تا و دار السنت تا کنا فتحلو سبی اصحاب رسول اللہ سلام بیا تو خالص پوتے شد اصحاب ده رسول مبرک سر که اصحاب ده رسول مبرک دی مهاجرین انصار ایده سر گوشا شد یا آغا پوری خلق تا فی اول مقام په اول درجه له شیخ قومه بالمدینه ته چې کزه یې درولې لره په مدینه منوره شو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس سویلی چې فقدمنا المدینه ته نزول مدینه منوره ده فقال اول حضرت عمر صاحب خطبه خپل شي جن الله بعث محمد صلی الله علیه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيه فكان فيما انزل آیت الرجمه دا کتاب کنه را پورده حدیث تا کنه بلا کسا کریه دو کنه شا خو بهر حال نه دا غدې چې چې کیم ده د مدینه منوره او د انصار او د مهاجرین صفات کې وکړو کنه او وی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ايوب بن محمد قال كنا عند ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعلى صوبان وی وی پند کې دا عبارت او حل دې بده باندې دې جو مې ممشقاره چا بالکل رنگ کړی شوی وی چې کیم ده کنه سرا خاطه پر یې پر سیلا ولیا دا سیر رنگ یو کنه دا په زنا چولې وی بخ بخ واوا ابو عرا یا مقتو بن کسان ابو عرا پین سنوی پدامرا کی متی کپڑا سے کرا سا دا سنا کی سارو کرا سا لقد رائیتونی پا تحقیق سر لیدل دا مدون لرا وین الى خر رفیم و بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اصلی لیدل دا د منبر وغلا د منبر او د حجره د حضرت عائشه کنا وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن عابد قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حضرت عباس عبد الله بن عباس بن بشتنا اشهدت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تحضر شويه دي علم ذات صلاه رسول الله قال دوچ نعم ولولا منزلت منه کجر هنو سقدر ذات ته مو رسول مبارک نه ما شهدت حضور حضرت شويه دغه چې کیم نه کنه ما عید تا سره د رسول مبارک ویله من است غر دی وړي کولی دی وجه نو خو ډیر وړي کوم دا مر وړي کې وړي کې سیک پر دی جمع ته ته وې دې تا کرا خو مور رسول مبارک څنګه منځلا وا اس قادر ذات نو ځکه چې کیندا کرا پرېښو ور سره کنه فاقل علما بیرغل رسول مراکید گیتا الذي اغید گا عند دار کثیر ابن سلط یا غوا پر ذکر ہے کیر دے کثیر ابن سلطان یا بی قبا ان رسول مبارک تو قبا تا ماشتین ورا که من کلا بخشه کلا سویر کنا ورطلو ویده یعنی دا قبا تا رسول مبارک حضر شو دا دا پا مشاهد شده وابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن اسامه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انه قالت لعبد الله بن الزبير حضرت عائشه ولا عبد الله بن الزبير تدا دي خرييو كنا لك عروه بن الزبير خرييو عبد الله بن الزبير يا خرييو كنا اچھا جی ځکه اعلام راځنه یې یو تا کرا شاه چې موه دې سره شاه خره کرا شاه دا خپل نفس پوک پی جو نه ګرځاو کدا دې ور سره شاه کدا دې وصیت کو خدا ودا مرا چې زا باندې دا ابو بکر صدیق غوندې یا دې عمر غوندې یا دا او دې ذات کیم نه کنه نفس پوک پی جو ګرځاو زا خپل نفس دا مرا پوک پی جو نه ګرځاو دې لای کې نه بل چې دې سره نه شاه کوي کنه دوله ولې جنت البکیر شاه کوي دا نه راځي کیم نه مهات المؤمنین سره کنه شاه ځکه مړ شو مو ته بیا اجازه وکړه چې بعد رسول مبارک څنګه دې کیند په دې کې تاسو ته په کې تاسو مې شاف کو کنه اے اذن لی اے اذنی لی اجازه وکړه مو ته ان ادخل مع صاحبیا زه شاف کو سره دې غدوی ملګری خپل چې رسول مبارک او ابو بکر صدیق صاحب دا فقال دې ته چې ای والله دا غاص په بخاری نه دا قسم ته ته مې اجازه تا قال ویل دې اور واسه وکړه رجل وابي قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مزدگار من ذکر فنا تل اوالی امیر ورتی مدینه منوره چکه چکه طرفه تا کنا ایتا ویتلی یعنی دا مشهد شد رسول الله رسول الله کرے دا حضرت ورسول تمر تفاعتن ورمسل غاتی تگل جلو راو کنا مرزوع غنی کرو قال سمعت صاحب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول كان ساو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يدا پس منا رسول مبارک سے مدن و ثلثا يو مد و يو ثلث بمدكم اليوم پس مد تو سنن سراو دا دی مد سو کنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه پیا کراو کنا دا کنا يو مد خو يو رتل و يو ثلث دے رتل شي مد سو کنا يو رتل و يو ثلث دے رتل شي او بیا دی او سوا دا هو دا دی په سبب باندې پنځه کلاسي کنه سا پنځه کلاسي بیا سره کې سوا یو مد یو مد او یو سولز د مد و کنه سا مد هو یو رتل سی او یو سولز د رتل نو بیا دی بیا دی واجه نه دایو ته چې نه نه هغه مد نو شایا بلکې دا تو سه مد چې د عمر ابن عبد العزيز جو توله ورکړه دا غټ کړه دا کنه سا دا وشایا کہ سمع القاسم ابن مالک الجعیلہ دے جعیلہ سما ثبیتو دو کانا گر کا پان سر نکر کرا سما ثبیتو وذيك الحسن بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الساق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في سائهم ومدهم يعني أهل المدينة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا وصل بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأتين يسرائي صلى الله عليه وسلم رسول الله آيات يقدنا فامر فامر بهما يا رسول الله مرك امر کو بدی سره بندے بیا جامر یہ پوکلو فا فرجما بیا فرجم پر سدی اثر قریبا نزدے من حیث اغزیدتو زول جنائز چشدل شی جنائز پنر دی کی دی مسجد نبوی مسجد نبوی سنگا نزده جنو ده زیو کنا یا ده زی سی چه کیم ده پر جمع کری دینی دا بل مشهد دی رسول برک شدی تا رسول برک لکا حضر شو جوی کنا اچھا جی وابی کل حدثنا اسمین کل حدثنی مالک عن عمر مول المطلبان عن سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ من رسول اللہ سلام تعالی علیہ احد رسول برک جو جواب سدتا دی احد غر دی سفر نکلو فقال رسول الله رکو چه هذا جبل يحبنا ونحبه دا جميل سر محبات کمی دا سر محبات کی اللهم ان ابراهيم حرم مكه يا الله ابراهيم عليه السلام محترم کردو لي ومقام مكرم وين يحرم وز محترم کردو ما اغوتن بين لابتي حاج برمان دي دي سنگه دي مدينه منوره شدا تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد ده حد مبارك سهریه به کیسه د غاصه نقل کړی نو خدا دې حرم دې مدینه منوره په بری شه نظر نقل کړی کنه دا وابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حالم قال انه كان بين جدار المدينه مما يعني القبلة ومن المنبر دا به سهل سهل ابن سعد سے دی کہ انه شام دارا كان بين جدار المسجد وہ پلمان دے دی ولد جمدش وابي قال حدثنا مصبر بن اسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود صاحب لي سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل سره مخشه کول کل مسابقت کل رسول مبارک فرمان دی وسیو نش صحابه کرام دی رسول مبارک وسیو سره تر په یو په یو مختصر بلې بل مختصر کنه سره کس بیا دا وسیون دا سی چې دوا قسم دی یو مزمر دی او یو غیر مزمر وی کنه مزمر دې ته ویل دي مثلا چا ویسو دی ڈنگار یہ پوریخ کنا شا بیره کنا بکیتا شا جه کم دا یسور کو خروب دیر کام میر کوی جه کم دا نیرا وکار پوی وچوی جه شا خیلی شی کنا خیلی زن لوڑی شی لوڑی شی لوڑی شی دا غای خاتم شی طول بیا دینا ورسی جه کم دا کنا خروب پیتا شریکو کنا پیدا دا سی مثلا چه دا دیر مضبوطی دا وست کنا و دا مندار غوال شی ذکر چه دا اغا ازرق آئی جه کم دا غیری خاتم شی کنا سوی دا وټ سړی چې چې بزره وز دی وی کنه خو خو منډه نشي والا کنه شا و اذا لك مثلا نه بزره وز دی ختم شي کنه شا نو وی دی منډه نه والا شي بیا دا مزمر وسوي وسيون وی دی وی کنه شا دا ډېر پر فول کنه شا دا ډېر پر فول دا چې کیم نه کنه یو دی یو خفیانه به دی دی نه و خسر سره ثانیت الوداع پر وی سره متشتول کنه شا دا تقریبا 15 پیج میره وطن وکنه شا په دې سره سره مخ ته کول دا یې دا په دې دی پر وروړو کنه دا سنیت الوداع دغه د وجنا وروړو و دا حفیا د وجنا وروړو مسجد بنی زورای دا مشاهد د رسول مبارک وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى وابن ادريس وابن ابي غنيه عن ابي حيان عن شعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم دا منبر ته کی پر نه په دې حدیث دستر له سره ویل د برکشش ورسو فنفسه فيه جميعا بیا ویل چې کیم نه کنه شری وکړه په دې شي چې دوه خره دوا پلا په باندې پر وخت ته بل شوی نو هینا مو پلا په باندې وخت ته کار اپ زون نه وای چولې کنه صاحب دا مر کم ته لا ته کرو وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الاحول عن انس رضي الله تعالى عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش ما ادا کړی و انا غاویا کسان سر یو حافظ دو سوی گا شا وابی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا برید عن ابي برده رضی الله تعالی عنہ قال او برده سوی چې قدمت المدینه تا فرقیانی عبد الله بن سلام فقال عبد الله بن سلام ورته ویل بوتا ان طرف ال المنزل لوټ شاه په طرف دې خیر دې مو سامو سره مو خیر کا لوټ شاه څه دې پره فرمین وکړم به چې کینده کنه په هغې جمع ته دی د شکنا چې رسول الله رسمي سو شکراو وابي قال حدثنا سيد ابي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا اكرمه قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه حدثه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله برك لي اتان الليله اتن من ربي رغل متعاش في يردين كان جانب درا وقبلنا جبرائيل السلام وهو بالعقيق وحل كده يوب عقيق ایره بی صلاح دی بان کل عالم چه عمرتن فی حجتنا ایگه داسی دی عمرتن و حجتنا عمرتن فی حجتنا من عمرتن داخلتن فی حجتنا یا مدرجتن فی حجتنا وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سيدي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا وقال كلا ورسول الله قرن ذکر کو شو عراق کې دا عراق دې دې پر کې میقات کې مقرر کړل دا فقال بیا انس ته وویلا کسکتا فقال دا عبد الله بن عمر ته وویلا چلم ته کو نه عراق کو یوم دې نو عراق په دې ورځ کې مسلمان په لوس کې دې دې پر مثلا میقات کې مقرر کړی کنه وابي قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا مصعب بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوريا رسول مرکتا ویلی دل شوی بخیب شو هو فی معرسه او حال چې دا یو په زید اړول خپل شی ذل خلیفہ مقام باندې دا سړی چې مزال کو کو د شپې په اخر حصہ شي چې وړي د تعریف ویل او بکیم دې چې جوړه وې ته ویل چې معرس وې ته ویل شي کنه دیغه شو فقیل له یو ول شو د خیب شدت چې انک به